کتاب الادب هغه اخلاق هغه عادات چې هغه حسنوي خسته عادتي دا خپلول دي ته ادب وي سوته وي او بے ادب بے نصیب با ادب با نصیب بے ادب تنها نه خود را داشت بد بلکه آتش در هما آفاق زد موسی علیہ الصلات والسلام دا ادب او احترام چې جادوګر وکړو الله ته ایمان نصیب اولنې په کې ذکر کې حیا دا یو صفت دی چې په انسان کې حاصل شي کنه نو دا هغه صفت د وجنه د حصول د وجنه د د مکروهاتو د غیر ملائم کارونو چې دین هغه بچ کی د الله په باره کې چې حیا راشي نو مراد به د دې هغه لازم د دې صفت سره چې کوم لازمی لکه چا کې چې دا حیا راشي نو چې څوک ویني دلاره چیرې دا ناروا کار دی زرت ځان بچ کی نو الله تعالی هغه کار بیان کوي ان الله لا یستحی من لا یترک الله تعالی نه پریدي الله تعالی نه پریدي حیا نه کی معنا نه پریدي حیا اوچت سیز دی ډیر اوچت سیز باب الحیاء و فضلی باب دې په بیان د حیا او د فضیلت د حیا کې والحث او په تیزوالي کې علی التخلق به سترې د غرزول علی التخلیق نه علی التخلق به وهو يعذ اخاه او د نصيحت کو خپل رور تا فی الحیا په بار د حیا کې معلومیږي چې دغه د دې رور په دې حیا کې ډیر افراط کو به حد حیا کولا چې هغه کله کله چې نه هغه رکاوټ د دغه نه وګرځي لکه د دین تاسو هم څه نه کوي یو ځل ام سلیم رااله رضی الله تعالی عنها نه جنرا تاسو حب الانصاری انصار وګا او انصار چې دین دی په دین د کولو کې حیا نه کوي ذکر کوي چې دې تاسو نه پر تاسو مثلا څنګه واضح کېده خیو کې تاسو د انصار سره مين حیا ده نو سمانه اوس چې دنو هغه به دا ختم شي دا حدیث ختم شو نه اوسم د انصار سره مینه حیا انصار علم والو نو د علم والو د عالم او طالب سره مینه کول د ایمان نه خرج د کی ایمان د ذکر علم سره مینه کوي ذکر طالب سره مینه کوي په خبره پیښه شوې فضل یک صاحب ډبر صاحب صاحب ټول چې دین دا د ایمان د شعبې په اشعارو کې لیکلي دي وسره ترجمه هم کوي لیکلي دي ټول ټول دا په اشعارو کې لیکلي پڑھیے وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء دیر صح حیانات من العذراء فی خدریا د پیغلې نه په پرده دایږي پیغله دا دوره پرده نه کې څومره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پدې راغله فاذا را شيئا يكره نبی اسلام چې کله شی ولید چې هغه به خوښ نه نو عرفنا فی وجه موږ په مخ دا کې معلومه ولا بس هغه خپه بشو موږ چې هو دا شی په خونه لګیدل ادا ورته خپل پته لګی چې کله جنکه د تواده شي کنه او حیا دغه دا پیغلی واقع چې سم پیغلی او آرامي توونه نه کړی نو حیا نه کړی رضیات دی سخت شرمېږي حیا نه کوي روز پلیر سره دچی هو او در رمضان به نه کنه بدی پای او نور جلد حیانا کړی ری ازرا لفظ یو ځل یو واده شوی او نبی رسول الله سلام رسو خبر شو ایسی رضی الله تعالی ته وی وی تاسو ماته وی نو تاسو د خدی بو سره تلې وی د جنې بم بوتلې و بداګی کنه لکه په ډیر سر کې لیدل د نعمتونو او لیدل د تقصیر فیتولد بینهما حالت تسمى حیا د دې یو حالت پیدا کیږي چې ته او بروي اے بروي یا الله ستادي دومره نعمتونو ته او یا الله ستاد دې حق نه ادا کول زمونږ ته وګوره الله زه خو د دې شرمنده ده بس دغه حالت ته چې پیدا کیږي د لیدل د احسانات او د د لیدل د تقصیر نه چې کوم حالت پیدا کیږي دې حالت ته حیا ویل دا مطلب دی دا انه یعلم السر واخفا الله تعالی په پټ خبردار دی په خپټ باندې دې نه خبردار دی او کو بالعادی ان العاد کان مسئولا تا ته یو سړي راز کو تر دې پوره یو سړي چې یو تر بل تر کو ته تا ته خبره کول معلومه کیږي دا څه هغه بل توای نه ثم ينشر سرا بیا داغي هغه سر چې دی نو هغه خلکو تخکار کوي چې دغه سې کار مې کلو کو نو ریح ما صوت ته نه لاړو دا چلو شو دا چلو پیر چې په خبره باندې الګا دا د خزي خبر په خپل مس کې خبري دا بل چا نه وایي بس تاسو مو څه خبره یا الله خبر دی یو ته خبري دی بیا را پازي وی بروي گاج می دا سو دا دا اشر الناس ان من اشر الناس عند الله منزل یوم القیامه درځه ما طالب مولا له نور ورکول نو خور ورکوا اې دا حیا نه خبر ده دا څه د خردا باندې او خوشاله وي ارث کې به خوشاله ځه وایا وان عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما ان عمر رضی الله عنه حين تأيمت بنته حفصه قال لقيت عثمان الله کله چې کونډه شو د لور حفصه رضی الله تعالی خنیس ابن حذافه السهمی رضی الله تعالی د خوندو او فت کې زخمی شوی و څنګه زخمی شوی دله یې ورکړی وه حذیف حنیس بن حذافه السهمي رضی الله تعالی عنه احد کې زخمی شو هغې نه شهید شو نو دا کونډه شوله ماشاءالله خپل د طرف نه پیغام ورکول زمونږ د پښتنو عادت دا دی چې د الګ د طرف نه پیغام نه نکاح وړي چا ته وړي لړ شي دې کو کله کله مالټي وړي او کله دې نه څه وړي څنګه را پاتې سره غوړي الګ راځل به شوی دی اسی ورته رئیس ته وایو وړو پلار برای شي خبره وو کوچای ثانیه دغه د پلانګای دی راغلی وی دی چې نه په غرض کې ها دا تر سوچ په کو پی بس رو رو رو ال تدسی وا چې عمر رضی الله تعالی په خپل سبحان الله یا عثمان ته مې وی چې لور مې کونډه شوی دی بنی کالی دی هغه راته جواب راکو چې رپل حرف سمې نه راځي اول راته وایي چې لږ سوچ کوم نو بیا وي سمې پې نه راځي یو بکر ته مې ووي ما چې لور دندر کومه هغه چپ شو هیڅ جواب یې راغی وې دومره په عثمان خفه نه شوم غوسه نه شوم سوره چې دته غوسه شوم چې لکه څه خو به دې راته ویلې وي چې سره تېرې شوې نبی رسول الله د حفصې پیغام راولېږو چې حفصه ماله په نکاح راغی ماشاء الله وی به بالکل بالکل وی چې ګور او بکر را لې او بکر ماته وی چې یار ته به خپه شوي خلک خلک ازاله کوي کنه ته به خپه شوي خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې ذکر کړو نو ما د محمد رسول الله راز نه پاش کوم ځکه مې تاسو ایسو نوي په هغه څه خبره باندې صدیق ته کنه دریا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا التوي في ذات النحو دي ابو مراعي الفعله للمره والفعله للحاله المفعل للموضع والمفعل للاله دلت اورا ما تخطي مشيتوا نو مخالف تقداري من مشيتي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا النبي اسلام د اس نبی رسول الله د تک نه داغي تک چې دن اغا بالکل بل شان نو آثار الاباء تظهر فی الاولاد د پلارانو اثر چې دا بچا کې ښکار کیږي نو فلما راها رحب بیا نبی اسلام چې کله لوټو دا مرحبا بچي خیر علي بچي واده وا کنه فارس ته واده وا دا چرال نبی ته هر کله راشي او ماشاءالله توجه تاسو ته کبر غوښتل ها کابرګام شې څه لیدل لکه کابرګام شې لیدل کنه چا لیدل وای ابا د څه بالکل تاسو کله چې مشماری ترمذی ته الله ورسوا چې کله تاسو لړ شي رسول الله صلی الله علیه وسلم تک چې راځي وې داسې بروانو چې بالکل تب وای چې نبی اسلام په چړای کوي مسلمان کوي سمجھ لاندې کول نه شي موږ سره لاندې کول نه شي ما تخطئ مشيتها من مشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم موږ د بنات د مدرسې نوم کې خدای نو ملګری وی فاطمه تاریخ زما د انتظار وایته چې وکړه خبره فبکت بکان شدیدا سختی او جړل فاطمی فلما را جزاها نبی اسلام چې دای پریاد پوری دو ساره ثانیه دیم ځلې وسره داسې پټه غونې خبره وکړه فضل حقیقت نه یو خاندل فقلت لها ما توي خصك رسول الله رسول الله صلی الله علیه وسلم من بین نسائی بالسرار یا فاطمی یا فاطمی د نبی رسول الله بیبیانی موجود وی او حالان کې تاسو سره دراس خبر او کړلا تی خاص کړلی په میز د خپل نساو کې په پټه خبره سره ثم انت تبکین بیا ته جاری جاری ته فلما قام رسول الله چې نبی اسلام پاک رسالتها ما ته تاسو کو ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم تا ته نبی اسلام سووي قالت دا څه پیدا ما كنت لافشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره زه د نبی اسلام راشد نه شم تاسو کو دي نبی اسلام راځو نشم پاس کوله پاس کوله فلما توفي رسول الله رد په دې د تیارو باندې کله چې نبی صلی وفات کړی شو مرګ پر هغه قلت دې ته خبره یاد وای شي ته داسي هرسنا کدا اے طالب اورا په علم کې هرسنا ښه وی عظمت علیک قسم در کوم او زه قسم در کوم تا ته بیماری علیک من الحق استامور یما زکه استامور یما عائشه مور یما کنه ستا مور يم پتا باندې زما کوم حق دی لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم تا ته چې نبی اسلام سویلو هغه یو ځل هغه منتخب خبره سیده دی ویلو فقالت نغوی اما الان فنام او اوسې ویل شم اما حين سارني في المره الاولى کله چې ما سره پټه خبره وکړه په اول ځل فاخبرني ان جبريل كان يعارضه القرآن ماره خبر راځي چې جبريل به ما سره قرآن نو په کله سنت مره او مرتين هر کال کې یو ځل یادو انه عارض الان مرتين سمرا دی ستا ما سره ملاقات کیږي اول شپږ میاشتې پس ټیک د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې فاطمه رضی الله تعالی عنها وفات شوه اوس تاسو د ندا کوم چې رسول الله خو خخت په کور او په بیت د عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها کې او د دې قبر خو په جنت البقیع کې دی نو ته ما سره راځي ما سره ملاقات کړه دا کم ځای کې دی پایا کم ځای کې دی جنت کې نو معلومیږي چې محمد رسول الله په جنت کې دی فاطمه سره ته تللی ده هلته جنت کې ملاقات دی وایا وعن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال اتى علي رسول اتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي اسلام ما باندې علي وانا العب مال غلمان ما ذل كان سره لوبي کولې فسلم عليه نمر سلام کو فبعثني في حاجه دې پس کار کولې ګن فابتقت على امي په مور باندې رستواله او فلما جئت کله چې رالم قالت ما حبسک څه شي تی سار کړې فقلت باثني رسول الله له حاجه ذن به سم یو کار لري کړو ما قالت ما حاجته ما شوم دی وی ما مور راته و چې نبی سم څه حاجت قلت ان سر ادرا خبر تاسو نه شته تاسو کړی نه موږ نبی سم په خبره پټه